كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق د دې دانه بل باب شروع کیږي په دې کې ترغیب ال قران دی ترغیب ال قران چې ورکي نو اول به ترغیب ال قران دا غینه پس او غی سره به تشجیع وي بیا به دا غینه پس چې کوم دې زجر وي منکرین او معرضین د قران او د وحی ته دا غینه پس بیا بیا به ترغیب ال کتاب راشي په نه نه دا بیا وی وسره به تخویفات وي دا به چلیږي چلیږي دا حالات ته قیامت په تقریبا 12 بیانې دا به اوچنی تر یو سل او یو لسم آیات پورې دا غینه پس بشارت ورکی چې کله ورکی دا غینه پس بیا دویمه دعوه راشي ترغیب ال قران والا بیا به ذکر کوي بیا به توي چې بل چا تابع نشي کو په خطا کې د بل چا تابع شو هیو شو دا نوم بیا به نقصان درکې د آدم علی السلام ته ور کړو نو د آدم علی السلام کیسه په کې ذکر کی دا غینه پس بیا تخویف دنیوي ورکی چې څوک د قران نه مخړی بیا به اخروی ورکی دا به تر هغه یو سل ویشته پوری بیا به د هغې نه پس چې کوم دی ذکر کوي د اقوام سابقه سره تخویف او په یو سل اته ویشتم کې هغه به دا ذکر کوي یو سل یو کم دیرشم کې بیا جواب د سوال وي خو شي چې په دې باندې بیا عذاب کولی فورا ناراضي دا هغې نه ورسته بیا آداب بداعی ته او بیا به کوم دی نو حکمت ته نازلې د کتاب وي ټول به قرآن سره متعلق ټول د سره متعلق شو قران سره ترغیب ال قران دی قران تراسی متوجه چې څوک مخړه یې غته تخویف ورکې دمکی ورکې ګورې وتا من ار کذالک نه قص علیک من انباء ما قد سبق دارنګ مون بیانو پتا باندې من انباء ما قد سبق د خبرونو دا هغه چې مخکې تیر شوی پیغمبران وقد اتینا کمن لدنا ذکر او یقینا مونږه درکړې تا ته خپل طرف نه ذکر نصیحت نصیحت مو درته درکړې ده په دې نصیحت باندې چلےګا من اعرض عنه قص تخویف شوخه چې څوک څنګه مخواړې چلوي فمن اعرض عنه څوک چې مخواړې دې قران نه ونحصر المجرمین او جمع بکم مجرمان یوم ایدن په دغه ورځ کې زرقن د شنو سترګو والا تور مخونه او شنې سترګې په داسې حالت کې براشي یتخافتون بینهم پټه پټه خبرې وکړي دی یو بل سره پس پس وکړي پوښوي نو هغه بینهم په خپل مینس کې سبا وی الا بستم تاسو وخت نه تیر کړي الا عشرا مگر لش په اے مونږ لش په صرف په دنیا کې تیر کړي ښا دا خبرې وکړي پټ پټ بلګي دا به ډیر خوف پي نو دنیا ځم بوته ډیر کم کار شي ويسالونك عن الجبال اوس پمینس کې دې پښتنه کوله چې ښا ته چې واځي لا دنیا بټوله ورانه شي دا غرونه چې دا بس ته دمه چرته لاړ شي الله وي ويسالونك دې پښتنه کوي دې تانا عن الجبال په بار د غرونو کې او د قیامت بل حالت دی فقل ورته وا ينسفها ربي نسفا وا بلو زيد لر رب زما پالو زول سرا دا به والو زي فيذرها قاعا نو پری بدی دې زمکه لر قاعا صف صفن میدان خویا خویا میدان د پاتې شي لا ترا فیا عوجن نبا امیت پدې کې عوجن کوګواله ولا امتن او نه ډیر کوي نه داسې داسې غونډي غونډي دا پکې نشته لري بس دا ختم شي یوم یذن پدا ورس کې یتبعون الداعی تابع کیږي به خلک د आवाज کوون کې आवाज کوون کې اسرافیل علی السلام با आवाज وکي حلم الی عرض الرحمن راځي پیشې د رحمان ته خلک بټول هغه طرف تروانی لا عوج له چې نبی کوګواله اغلرا نبی خد خلق کوګواله دا غنه خلک بلاغنه کبیږي لا کبیږي سیده باغ طرف ته شفاعت الا من مگر هغه چاته اذن له الرحمن چې اجازه ورکړي هغه الرحمن ورضي له قولا او رضا شوی دا هغه په وینا باندې چا په وینا راضي شوی چې چا لا اله الا الله ویلي مسلمان صلی الله الله تعالی شفاعت ورکړي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم هغه الله تعالی پوهه ده ما بين ايديهم هغه چولان دي دوی نه دي ان خیرت وما خلفهم چې سیر رسول دنیا ولا يحيطون به علما او دوی هیڅ راګیرول الله تعالی په علم کې خپل علم کې الله پاک څوک نشي راګیرول الله زمونږه ټول مونږه ټول الله پاک په خپل علم کې راګیر کړیو وعنت الوجوه للحي القيوم اوس بل یولسم حالت دا ده وعنت الوجوه او کم دغه بشي ذلیل بشي مخونه للحي القيوم د وجد هغه ژوندۍ او د ټینګون کې د نظام نه هغه څوک ته هغه الله تعالی دغه د یری د وجنه به خلق وسشي مخو دغه بشي مخونه به ذلیل شي وقد خاب من حمل ظلم او یقینا نا مراد شو هغه څوک چې پورته کړي د ظلم او من یعمل من الصالحات بشارت ته اوس هغه څوک چې عمل وکړي موافق د شری او هو مؤمن په داسې حال کې چې مسلمانی فلا یخاف ظلم نه به یریږي د زیاتینا ولا حتما او نه د کمینا چې د عمل نه شي کاټ کړی شي وکذالک انزلناه قرانا اوس بیا ترغیب ال قران دی چې خدا خو دی خلق نه منه دا حالت شو راشي قران ومني وکذالک انزلناه دارنګ موږ نازل کړ دې قران دا قران عربین په آسان مضمون والا یا په عربی ژبه کې وصرفناه فی او صرفنا فی او بار بار بیانو موږ فی فی پدې کې من الوعید الوعیدنا مختلف سزاګان دم کې په بیانو لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی فل حال تقوا واخلي تقوا او کی او یحدث لهم ذکر یا پیدا کی دا قران دوی لره نصیحت نو په بل وخت یو په ایمان راوړي فتعال الله الملك الحق نو نتیجه د قران دا دا, دا بیا دا و تکرار کړ صریحي فتعال الله الملك الحق او چت الله تعالی الملك بادشاہ دے الحق فرشتہ ولا تعجل بالقران او تلوار مکو ته په قران باندې ها چې تو چې عذاب دې ذر راشي من قبل مخلاغنا ان يقضى اليك وحيه چې پورا کړی چې تا ته وحی دې قران د قران د پورا کېدو نه مخکې په عذاب مغواړه قران یو پیر ووري یو پیراشي وقل وای رب ای رب زما زدنی علما زیاد کې مال را علم الله زما علم زیاد کی اوس د دین پس ما تاسو ته وی د آدم علی السلام کیسه ذکر کړي چې ته وای تعبیر د قران شه ترغیب د قران دی خود بل چا تعبیر نشه که فهیر در نه وشو کنه نو بیا به مطلب دار او په دې قصه کې اول د آدم علی السلام عذر پیش کړي چې آدم علی السلام غریب نه هیر شي وګوره هغه څه قصدن دا غلطی نه ده کړې هغه ته ذکر کړي ولقد عهدنا الى ادم یقینا موږ امر کړو ادم علی السلام ته من قبل مخکره دینا امر سو ودا ونه مخره نه هوا فنسیانو هی ریکل ولم نجد له عظما او نو منتل موږ دی ادم علی السلام لره قصد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا یاد کا پاو وخت چې موږ ملائکه ته اسجدوا لآدم سجدو کوي ادم علی السلام ته فسجدوا سجدو کړه سجدو کړه فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو فقلنا موږ وی یا ادم اے ادم ان هذا د یقینا دا شیطان چې عدو لک دا دشمن ستاره ولی زوجک د بیبی ستاره فلا یخرجنکما نو ان باسی تاسو دواړه من الجنت ل جنتنا فتشقان تاسو به محروم شي وره دی خیال کوي د دنه ځان بچ کی ان لک الله تجوع فیها یقینا ستاره پاره په جنت کې مزیدی هغه داری الله تجوع فیها چې تم نوګه کې په دې کې ولا تعران بربندېږي وانک لا تزمع او یقینا ته په دې کې تګ کېږي نه فیها په جنت کې ولا تزحا او نه پکې تا ګرمي کیږي فوسوسه الیه شیطان نو وسوسه پټه لام سو کړه ته شیطان لیو فقال یا ادم ورته وی قال یا ادم ورته اے ادم هل ادلک آیا او خم تاتا علی شجره الخلد اغونه د همیشوالی و ملک او غ حکومت لا یبلا چر و زړیږي نه ویغه سره ویغه دا غونه دا وکړي نو هغه بیا نور تفصیل تیر شوی لکه تمونه او تو خلص قصې وشوي فاکلا منها دو خړل دوړ داغینا فبرت لهما سوآتهما نو کارا شری دوړ ته عورتونه خپل وتفقا او شروع شو یخصفان چې په واسطه کول علیهما فزانونو پوره من ورق الجنه د پانو د جنت نا وعصى ادم ربه او نافرمانی وکړه ادم علی السلام نافرمانی وکړه ادم علی السلام نو دا نافرمانی چې دا ما تاسو ته ویلو چې دلته ګوره عصیان کله په اتحادی خطا باندې مطلق کیږي کله په هی ربان نه او کارو شي عصیان ورته وای نور دانه چې ګناه دی او کنه ګناه نه دی وعصى ادم ربه او نافرمانی کړه آدم علی السلام در خپل فغوا نو نامراد شو مقصد خپل کې هغه وګد وخت په جنت کې تیر نکړو بل دغه وشو ثم تباه رب بیا غره کړل رب دد فتاب علیه نو مهربانی وکړه په د باندې بیا په رحمت را شروع کړو وهدا هدایت وته وکړو قال اهبطا منها جميعا بیا الله داغه نفس ورته وی کو سیدواړه منها دی جنت نه جميعا ټول فاما یاتی بعضکم لبعض عدو بعض استاس نه بعض لره دشمنان دي فاما یاتینک منی هدن کچر تراهی تاسو منی زمار طرف نه هدن هدایت فمن تبع هدایا نو هغه څوک چې تابع شي د هدایت زما فلا یضل نو هغه نه گمراه کیږي په دنیا کې ولا یشقا نو بدبخت کیږي په آخرت کې نو بیا ته وی چې اتباع وحی کوي اتباع هدایت کوي ادم علی السلام ته ویلو رست هغه اتباع د چا وکړه د وحی د الله وکړه لہذا کامیاب دي ومن اعرض عن ذکری اوس بیا تخویف ورکې معرضین ته خدا دنیوي او بیا پسې ډایرکټ کوم دي اخروی شروع کیږي ثم ومن اعرض عن ذکری هغه څوک چې مخ واړی د ذکر زمانہ فان له معیشتا ضنکا یقینا در پاره به ژوند تنگ ژوند به تنګي څه مطلب دانه چې روپۍ بو سره نه روپۍ بو سره خیر ډیری خو بس په ژوند کې به تنګي اوس تخویف ورکی په ذکر د اقوام مکذبه او صادقه او سره افلم یهد لهم آیا نه د کار شوی دوی ته کم اهلکنا قبلهم من القرون ثم من تبا کړی دي په پیړونه یمشون فی مساکنهم دوی ګرځي را ګرځي په ځایونو دوی سیدو دا وی کې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لئول النهاد پار د عقل والو ولولا کلمه سبقت من ربک جواب د سوال شو سوال دا راغی چې دوی ویلي چې خلک دا مشرکان الله ته خوښ نه نه په حال په عذاب ناراضي الله وی ولولا کلمه کچرته نه وي فیصله د الله تعالی په تاخير د عذاب سره سبقت من ربک چې وړاندې تیر شوی د رب ثانا بار بار راغی بس بیا اوس ترکیب ته ضرورت نشته لکان لزامن نو خامخا و بدا عذاب لازما لهم لازم بود دوی سره واجل مسمى او کچرته نه وي اغه نیټه مقرره د مخکنه عذاب اوس په عذاب راغلی وقبل غروبها او مخکې د پریوتلو د لمرنا د مازیګر مونږ شو ومن انا الليل او په بعضي او ومن انا الليل په بعضي وختونو لږ پې کې فسبح نو پاکي بیان او ماسوتن مونږ شو واطراف النهار او په طرفونو د ورځې کې ماسپخین او مازیګر شو پوښ له طرفونو نه ښا دولوک ته کنه دا ټیم کې لعلک ترضا دې لپاره چې ته خوشاله شې په دغه وختونو کې ته سکوا په تسبیح وای الله تعالی بعد ابن عباس به پنځه منځونه مراد دي یا بعض وی فسبح او تسبیحات سے مراد دی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سحر د انوار نمخ کې وای تسبیحات وای چې کوم هغه معقول دعاګانې دي اما خام د انوار پریوتو نمخ کې وای خو شوی دغه ټیم کې مازیګر ټیم کې خلک وای کن ولا تمدن عینیک او تم موږ د وسترګې خپلې الاما هغه مالونو ته متعنا به چې موږ ګټه ورکړې ده پاغه سره ازواجن مالدارانو ته اے ازواج هغه معنی ته ځر کنه سو پیری مې ته کړه مالداران باز ځایونو کې راځي منهم د دوینا زهرت الحیات الدنیا د وجه د پړک پړک د ژوند دنیا وینا حال نفتنهم فيه د لپاره چې موږ فتنه کې واچو دوی فيه په دې دنیا کې ورزق ربک او رزق رب ساتره خیرون هغه بهتره دی او ابقا او همیشه دی وامر اهلک بل ادب داعی تا هغه داله وامر اهلک او امر کوا کورنۍ خپل ته بالصلاه په موږ باندې واستبر علیها او ته په خپل باندې صبر کو په دیوانه کله کوسیګا لا نسالک رزقا موږ د تانه رزق نه غواړو مونږ د تانه رزق نه غواړو مال رزق نه راکوم څه مطلب الله تعالی خو دې چا رزق نه غواړي نه نه ته وای مانه موږ په دې قضا سره ما رزق ګټو الله وی لا نسالک مونږ ذمہ وار نه ګرځو تا رزقا د رزق یې ستا د رزق ذمہ واری پتا نه ده فمار ته مونږ کوا مونږ لفظ کرا ده خو دې دا مطلب ده مسئولیت نه درکو تا تا لا نسالک مونږ ذمہ وار نه ګرځو تا رزقا فرزق باندې نحنو نرزقک مونږ رزق درکو تا تا والعاقبت للتقوى او اخیری انجام د پاره د تقوا دی وقالو لولا یاتینا دا اوس زجر دی په انکار د چا باندې دا په طلب د معجزات باندې وقالو دوی وی لولا یاتینا ولنا راو د پیغمبر مونږ ته بیاات معجزه من ربه له طرف در خپلنا اولم تاتهم الله وی آیا دوی تراغلی ندی بینه ما فی الصحف الاولى بیان د اغا چې په خوانو صحیفو کې او پورا بیان قران راغلی دی باقي کې اکه مضمون د کوم په خوانو کتابونو کې چې مونږه ذلیل شو مونږه او شرمېګو مونږ بر دې خپل شرم نه مخ کې مخ کې تابعداري کړې وې کنه خو رسول بدر علی ګره نو الله وی رسول مې راولې چې خلکو دا باندې پاتې نشي خپل ورته وای کل متربسن هر یو استاد زمونږ نه متربسن انتظار کوونکې در انجام خپل دی یا انتظار کوونکې د عذاب پتا سو باندې فتربسون انتظار کوي فستعلمون نظر تاسو به پوه شئ من اصحاب الصراط السوی چې سوق دې خاو سوق خاوندان دي الصراط السوی د لارې نیغي ومن اهتدى او سوق دې په هدایت باندې دا پته بدرتا ولګيږي خو چې کله عذاب راشي نو بیا بدرتا پته ولګيږي ها تر دې پوري دا د سورته طه دویم باب ختم شو په دویم باب کې ترغیب ال کتاب او ترغیب ال کتاب سره زجرنا تخویفات هغه چاته ورکل چې سوق د کتاب نه مخړی ایو مثال دې ته پیش کو چې ګوره د کتاب په ځای کې د بل چا تابعداري په خطا کې وو چې نقصان کوي لہذا دا غي نظام ساته سورته طه په دې باندې ختم شو د صورت طه دو داوی وی سو داوی وی دعا یو تشجیع علی الدعوت چې لکه دعوت چلا وخت لکشا لکه موسی علی السلام چې څنګه چلا ولې او دا غي لپاره د تشجیع یا تلې راول شپږ او د صورت طه بل دعوه سوا ترغیب ال قران صحیح شو نو ترغیب ال قران ورکو د موسی علی السلام واقعیا پکې په دې کې لفظ د طه دغه شان چې پنځه دلایل تاول کې ذکر شو د قران پر آشنا انداز باندې تعارف شو د موسی علیه السلام د اول وخت دغه نه کوم د مصر د مدین نه مصر تر اتک د اغي بیان کوم د اغي دانه شروع کړه او واقعا ته تفصیلا کوم د موسی علیه السلام هغه بیان